که کوئ نو الا الله د یو الله عبادت کوئ چې کله رسول پاک صلی الله علیه وسلم د یو الله د دعوت او د توحید خبره خلکو سره وکړه د خلکو تعجب وکړي چې وای داسې وشو اجعل الالهته الها واحده خنو دا ټول خدایان ختم کړو یوې که من خدا ویو بچې پلانې ورکوي مال پلانې ورکوي دارنګې صحت پلانې ورکوي او د دا د هر ختم کړو دا خو څه نوې خبرې دي ما سمینا بهذا فی ابائنا الاولین دا خو موږ چېرته پخوا دا خبرې نه دي اورېدلې قرآن مجید د دغې مسلې د پاره د حضرت نوح علیه السلام واقع بیانوي یا خدای په خیر کې تمام انبیا چې راغلي دي ټولو دا خبره کړې ده په زرګونو کاله مخکې نوح علیه السلام راغلی دی هغه چې خبره کوله هم دا کوله خو خدای خبر چې تاسو چېرته ژوند تیر کړی چې تاسو وایي موږ دا خبره نه ده اورېدلې نو وایي ولقد ارسلنا یقینا راولیږه مونږه نوحا حضرت نوح علیه السلام راولیږه مونږه حضرت نوح علیه السلام الی قومه قوم داغه ته دا زمونږ د پیغمبر خصوصیت دی چې دی ټول عالم ته راغلی دی انی لکم یقینا زه چې یم ستاسو دپاره نظیر مبین یرونکی ښکاره یم نوح علیه السلام وایي زه تاسو د الله د عذاب نه یروم او اوله مسله دا ده چې د هغې ډېر اهتمام کول پکار دي هغه دا دي الله تعبدو چې تاسو عبادت مه کوئ الا الله مګر د یو الله تاسو عبادت مه کوئ مګر د یو الله ریاضه دا الا چې راشي که نه د دې نه رستو دې ته استثنا وي او مخکې ټکی ته مستثنا منه وي نو الله مستثنا شو مخکې مستثنا منه ده خو هغه دلته پټ پروت دی الله تعبدو احدا تاسو عبادت مکوئ د هیچا نو دا یو ترابیلی الا الله مګر د یو الله کوي انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو که دا خبره مو نه منله انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو عذاب یوم علیم د عذاب د هغه ورځې درناکې نه چې حضرت نوح علیه السلام دا مسله وکړه په دې قوم څه اثر وشو هغه پې اعتراضونه کوي قال الملأ الذين كفروا اوویلې ډلې د سردارانو فقال الملأ اوویلې ډلې د سردارانو الذين كفروا هغه سرداران چې هغه کافرانو من قومه د قوم د هغه نه د نوح علیه السلام د قوم چې کم کافران سردارانو هغوی ویسه ورته وایي اعتراض کوي پې ما نراک الا بشرا منګ نه وینو تا الا بشرا مگر انسان مثلنا پشان زمونږه نوح علیه السلام ته وایي ستا په موږ باندې په کومه خبره کې زیاتې دی تا ته زمونږ نه په کومه خبره کې زیات کمال دی چې ته پیغمبر شو او مونږ نشو ما نراکا مونږ نه وینو تا الا بشرا مثلنا مګر انسان په شان زمونږ یو زمونږ په شان عام انسانې مونږ ته کمالات نه میلاویږي او تا ته میلاو شو دویمه کله ناکله داسې دا علما هم داسي چې عالم دونه لوی عالم نی خو شاګردان یې ډېر قابلي نو وی وما نراک تبعک او مونږ نه وینو تا چې تابعداري کړې ده ستا الا الذین مګر هغه خلک هم ارازلونه چې هغه لاندې دي په مونږ کې نه ته دنه اوچت سړی او نه ستا پیروکار دونه دي بلکې هغه دي چې هغه مونږ کې لاندې دي الا الذین مګر هغه خلک هم ارازلونه چې هغه لاندې دي په مونږ کې ارازل دا جمع ده مفرد د دې راځي ارزلون ارزل ارزل هغه خلک دغه وي بیعزته چې تاسو ته وایي په قوم کې چې د کم سړي قدر او عزت نی هغې ته څه وایي ارزل نو جمع سره راغله ارازل دا دی به وی دا تا پسې جولاګان روان دي دا موچیان د پسې دي او دا پلانی دي او دا پلانی دي او بل هم بادی الرأی او خکارا سوج والا دی خکارا نظر والا دی رأی معنی بادی الرأی خکارا نظر والا دی تاسو وایې که نه د پلانی سړي نظر جور دی وایې که نه هوښیار ته خلک څه وایي جور نظر او چې د هوښیار نی هغه ته څه وایي ښکاره بس چې څوک وویني هغه پسې زندهباد وایي بادی الرأی ښکاره نظر والا دي وما نرا لکم او موږ نه وینو ستاسو دپاره علینا په موږ من فضل څه فضل او کمال بل نظنکم بلکې موږ ګمان کوو په تاسو کاذبین د دروغجنو بلکې من ګمان کو په تاسو د دروغجنو دا اعتراضونه د قوم را واغشتل په نوح علیه السلام یې وکړ چې زمونږ په شان عام سړی دا د ستا پیروکا چې د هم په مونږ کې لاندې طبقې والا دي څه کمال هم درکې نشته قال نوح علیه السلام ورته وی یا قوم ای زما قومه ارئیتم تاسو خبر راکې مالا تاسو کمال څه ته وایې ان کنتو علی بینت کچرې مزه په یو دلیل واضحه مر ربی د طرفه د رب زمانه الله ما ته نبوت را کړی دی او د خپل نبوت واضح دلیل را کړی دی و آتانی او دی الله را کړی دی ما ته رحمتا رحمت او نبوت من عنده د خپل طرف نه الله راته نبوت هم راکړی دی د خپل نبوت ښکاره دلیل هم راکړی دی او نن ستاسو د ضد او د عناد د وجې نه هغه نه وینې فعمیت او هغه پټ کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې نو زه څه وکړم هلکه د دین خبره بالی ومنل شي چې څوک خو اراده وکړي که نه نو تاسو اراده نه کوئ غواړئ نه نو د دین خبره د باندې په زور ومنم انلزمکموها آیا موږ په زور ومنو دا خبره په تاسو وانتم لها په داسې حال کې چې تاسو د دې خبرې دپاره کارهون بد ګڼونکي یې یا قوم دا څه کوئ تاسو ته څه رکاوټ دی و یا قوم ای زما قوم لا اسألکم علیه زه سوال نه کوم ستاسو نه په دې دین بیانولو مالا د مال چېره تاسو ته دا بوج شي یو ان اجریه نه دی بدله زما الا علی الله مګر په الله ده دلته خو اعتراض نشته بل ځای به ذکر شي د نوح علیه السلام قوم یو بل اعتراض کوي چې تا باندې موږ ایمان ځکه نه راوړو چې که ایمان هم د باندې راوړه بیا به ستا مجلس کې کینو او چې ستا په مجلس کې کینو نو دلته خو دا غریبانان هم ناستی دا موچیان جولاګان او بل او بل نو دا خو زمونږ شرم دی چې مونږ سره دا غریبانان کینی داسې چل وکړه ډانګ راواله د غریبانانو پسې دا وشړه د خپل مجلس نه نو بیا به راځو تا سره به کینو خلک وایي که نه غني شاکر دا بهتر دی که فقیر صابر دا بهتر دی دا د یو باس دی یو سړی دی مالدار دی خو ډیر بې اندازې دیندار دی او بل سړی غریب دی خو په خپل حالت باندې شکر وباسي دی کې کم یو ښه دی علما په دې کې تحقیق کوي او یو ډله دا وی فقیر صابر بهتر دی وی ولی وی د دوی مشران نیکانو هر زمانه کې چې د پیغمبر پسې زندهباد ویلی دی نو چا ویلی دی همدې فقیرانو غریبانانو ویلی دی وما انا او نیم زه بطارد الذین شړونکې د هغه خلکو آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی هغوی ایمان راوړی دی ولې یریږم که مې وشړل سبا به پر د الله په دلبار کې په ما شکایت کوي چې ربه دې د موږ د خپل مجلس نه شړلي یو انهم ملاقو ربهم یقینا دوی ملاویدونکي دي د خپل رب سره ولکنی اراکم لیکن زه وینم تاسو قوما تجهلون یو قوم ناپویا تاسو وایې دا رزیل دي ځان ته وایې معزز یو دا خواران ولې رزیل دي مال وسره نشته تاسو معزز ولی یې مال د سره دی خدایم په خیر کې د مال او د نه مال خبرې مه کوې خبره د خپل کمال کوې کمال مال خو بل شی دی او غریبی او فقیری ځان ستا ذات کې څه کمال دی دا وایه زموچی دی او یو خان دی کمال چا کې دی موچی له کیړی یوسه در له به وګنډي خان له یوسه چل ورځي نو څه کمال شو دا دی جولا دی د لبه صادر جوړ کی نو خان به دله څوکي ویا قوم ای زما قومه من ینصرنی څوک دی چې زما امداد وکړي او ما خلاص کړي من الله د الله د عذاب نه ان طردتهم کما دوی وشړل افلا تذکرون ایا تاسو نصیحت نه قبلوئ تاسو وایې ته غریب یې او داسې او زمونږ په شانتې هلکه د اعتراض را باندې مه کوې دا خو به مالې کولې چې ما دا وې چې زه د دې علاقې لوی سرمایه دار یم نو بیا به تاسو په ما اعتراض کولی ولا اقول لکم زه نه ویم تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره خزانی دي د الله ولا اعلم الغیب او نه زه دا ویم چې زه پوهیږم په غیب باندې دا ټکې هم نه ویم تاسو دلته خو نشته بل ځای به راشي دوی یو دی اعتراض و دا څنګه پیغمبر دی دا خو زمونږ په شان ډوډۍ خوري زمونږ په شان سکاک کوي زمونږ په شان بازارونو کې ګرځي نو دی وله جواب ورکوي نو ولې ما خدا نه دی ویلی چې زه ملایکه یم که ما ویلي چې ملایکه یم نو تاسو به ویلي ته خوراک کې او سکاک کې ولا اقولو او زه نه ویم تاسو ته انی ملکون چې بېشکه زه ملایکه یم ولا اقول او نزویم للذین هغه خلکو ته تزدری چې سپک ورته ګوري اعینکم سترګې ستاسو دا زما ملګري مسلمانان غریبانان چې تاسو ورته سپک ګورئ د دوی په باره کې زه دا نه وایم چې لن یؤتیهم الله خیرا چې هیڅکله به الله ورنکړي دوی ته خیر دا نشم ویلی دوی به وی دا غریبانان الله په دوی باندې جنت شرموي وی زه خو دا نشم ویلی الله اعلم الله ډیر ښه عالم دی بما په هغه اخلاص فی انفسهم چې هغه په زړونو د دوی کې دی اوس یو دینداره مخلص د هغه په باره کې ووایي چې مړه ده ته خیر شرته میلاویږي انی یقینا زه چې یم اذا په دغه وخت کې لمن الظالمین د ظلم کوونکو نه به یم بېمانه خلک دي لانجې دوی جوړې کړي دي اعتراضونه دی کوي صرف حضرت نوح علیه السلام د اعتراضونو جواب ورکوي نو دوی څه وایي قالو نو دوی ورته ووی یا نوح ای نوحه قد جادلتنا تا جګړه وکړه زموږ سره زمونږ سره دې جګړه وکړه او فاکثر ته جدالنا تا زیاته کړه جګړه زمونږه جګړه دې را سره وکړه دماغ دې راله خوږ کړه او ډېره دې کړه زمونږ جګړه فاتنا ته راتللو که مونږ ته بما په هغې عذاب تعیدنا چې تې زمونږ سره واده کوي ان کنت من الصادقین که چېرې ته د رښتونو نه چې عذاب به راشي عذاب به راشي منډه عذاب دې راوله نوح علیه السلام ورته وی دقه سوچ هم ستاسو غلط دی عذاب زه نه راولم خدای هم په خیر کې عذاب الله راولي قال نوح علیه السلام ورته وی انما یأتیکم به الله یقینا راتله به وکړي تاسو ته په دې عذاب الله خو کله انشاء که د الله خوښه وشوه او که د الله عذاب یو ځل راغی وما انتم نه تاسو بمعجزین عجزونکي چې الله عجز کې او ځان ته خلاص کې نن خو درته زه سوال او مینت کوم او نصیحت کوم ولا ینفعکم نصحي او فیده به ونه رسوي تاسو ته نصیحت زما ان اردتو که چېرې زه اراده کوم ان انصح لکم چې زه نصیحت وکړم تاسو ته که زه ستاسو د نصیحت او د خیرخواهۍ اراده وکم خو چې الله ستاسو زړه کې نه اچوي که نه نو پیدا ته نه رسوي ان کان الله یریدو که چېرې الله اراده کوي ان یغویکم د ګمراه کولو ستاسو الله د یو قوم د ګمراه کولو اراده کله کوي چې د هغوی شوق ګمراهۍ سره هو ربکم دقه الله ستاسو رب دی و الیه او خاص دی رب ته ترجعون تاسو به واپس شئ بس دې ځای پورې دا واقع وه منځ کې ریاضه دا جمله معترضه راغلله ښه ام یقولون آیا وی دا کافران د دین مراد د رسول الله د زمانه کافران دي دا جمله معترضه ده چې افتراه دې پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی دا قرآن نو قل ته ورته ووایه چې ښځه د ځانه مې جوړ کړې نو دا چغې راپسې ولې وهې او دا غوبلې ولې جوړوې ښه چې د ځانه مې جوړ کړی دی نو تاسو خو مجرمان نه یې که نو زه مجرم شو نو دا بیا غوبلې ولې کوې قل ته ورته ووایه ان افتریته که چېرې ما د ځانه ویلي دا قرآن نو فعلی اجرامي نو بیا په ما باندې دی جرم زما وانا بریئن خو زه بیزاره یم مما د هغې نه تجرمون چې تاسو یې جرم کوئ وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي ربه خپل فضل په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ حالات درست کړي ربه ته موږ سره توفیق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 نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي ربه ته ورته شفا ورکړي کوم خاص کر ملګري بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي څه کسان دي د هغوی کورونو کې کورونو والا یې کینسر بیماری دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته زر ته زره شفا کامله ورکړي الله پاک هغوی ته صحت ورکړي زمونږ حضرت امین حاجي صاحب خیره سره نن روان دی حج ته راغلی دی ده ته هم دعا وکړئ چې الله پاک د دړوانې سفر هغه اسان کړي او هغه اعمال د الله د ده قبول منظور کړي او الله پاک روغ جوړ خپل وطن ته راولي الله ولا دا توفیق ورکړي چې موږ ټولو ملګرو ته د علاقې ته دعاګانې وکړي او د هغه دعاګانې الله زمونږ باره کې قبول کړي زمونږ دعاګانې الله د ده باره کې قبول کړي وصلی الله تعالی